بسم الله الرحمن الرحيم باب في العطار وبيع المسك دا کتاب البيوع شروع دی او پدې کې باب نمبر 38 حدیث نمبر 2101 پدې باب کې امام بخاری د یو دوه ابوابو کې د دې غ جواز ذکر کوي څنګه چې په مخکینو ابوابو کې د زرګرۍ، د لوارۍ او د درزیتوب، د کپړې د جوړولو دارنګه د ترکاڼ هغه پیشي ذکر کړي دلته هم دا ذکر کوي بابن فی العطار باب دې په بیان د عطار کې عطار عطر خرڅون کی ته وي چې کوم سړی عطر خرڅي خوشبو وبيع المسك تخصيص بعد التعميم او خصوصا د مشکو خرڅول نو تجارت تجارت ته او دارنګي خوشبوئی خوشبوئی دا سنت سنت دی جائز دی حدثنا موسی بن اسماعیل حدثنا عبد الواحد حدثنا ابو برده ابن عبد الله قال سمعت ابا برده ابن ابي موسى عن ابيه رضي الله عنه قال دا روایت د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ نه دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل الجلیس الصالح والجلیس السو مثال دا غنیک ملګری او دا غبد ملګری د ناکاره ملګری کمثل صاحب المسک په لف نشر مرتب په طریقه بانی په شان دا غ مشک والا دی مشک والا چونکه دلته په مقام د مدح کې ذکر کړي دی نو دی وجنا د دین غ جواز ثابت شو مشک والا چې مشک خرسي نو د دینه د دی هغه د خرڅولو جواز ثابت شو خکه مسله صاحب مسکی پشان دا غ مشک والا د خوشبوئی والا وکیر الحداد او د ناکار ملګری داغه مثال پشان د بنی د لوار دی چې دا غین هغه بسر کی دا غین هغه مطلب دا دی یعنی خامخا به تا ته د دې مشک والا نه حاصلېږي لا يعدمک اورک بر کیستانه فائدہ من صاحب المسکی د دې مشک والا نه غستل خ اما تشتریه او تجد ریحه په دې ځکه د دې دوه فائدې ذکر شوې دي او دا دلته چې کوم حواله ورکړي د 5534 د بخاری په دغه روایت کې درې فائدې دي یو فائدہ غدا دا یا خو به دلاغه دکاندار د مشک والا غ په خپل در کی یعنی توفه بدل در کی چې ها داواله شیشه د عطرو یا بدل عطرو لګی او خوشبوئی به ته ضرور رسی لک سات خو به خوشاله شي خ دغه سي مثال دا د نیک ملګری سره د ناست دی د نیکو ملګرو سره د ناستي د خو صحبت کې ناستا دا یو د دې دریو فائدو نه خالی نه ده یا به مثلا یو عالم به پخپل درته یو خبره وکي نو دام فائدہ ده یا به ته تر تپوسو کی د یو مسلې جواب بدل در کی یا باغه بل ته خبره شروع کړي او تبه واوري نو هم به تینا استفاده وکي مطلب دا دی چې په هر حال کې داغي سره غناستا هغه د فائدې نه خالی نه ده او وکیر الحداد او هر چی هغه بنی د لوار دا نو یحرق بیتک یا به اوس وزي کورستا مطلب په کور به دی هغه خراب لګي هغه راځي او یا داغه هغه سپرغي هغه برالوزي نو کور بدل اوس وزي او ثوبک یا جامه بدل اوسېږي او تجد منه ريحا خبيثا او کبدی کې دا یو کار مونشي چې جامه د له خراب کی کور د له خراب کی نو هغه د بد بوی نه دا غې نه خو بچ نشي پاتې کېدی او تجد منه ريحا خبيثا یا به عمومي دا غې نه بد بوی هغه خراب بوی هغه به دا غې نه حاصل کی مطلب دا دی چې د خراب خلکو سره ناستا دا د نقصان نه خالی نه ده او د نیکو خلکو سره ناستا دا د فائدې نه خالی نه ده په یو بل حدیث کې راځي غالبا مصنف د ابن ابي شيبه کې نقل دی چې الجليس الصالح خير من الوحده چې د نیک ملګری سره ناستا دا د تنهایی نه او د یوازیوالی نه بهتر دی اول وحده خير من من جليس السو او تنهایی او یوازې ناستا دا دغه ناکاره ملګری نه بهتره ده د خملګری سره ناستا دا د تنهایی نه بهتره ده ځکه چې هغه د فائدې نه خالی نه ده او تنهایی او یوازیواله دا بهتر دی دغه ناکاره ملګری سره د ناستې نه ځکه وجه دا ده چې ځان لناستي نو کم از کم نقصان خو به ته نه رسی باب ذکر الحجام حجام مراد ته ندلتا غخکر لګون کې دی او په دې ځای کې امام بخاری دام ذکر کوي چې دام جایز ده دا خکر لګول دام جایز دی او د دینه بل مسلم ثابتې څنګه چې روایت ذکر کړي دی ځکه مخ کې یو روایت تیرم شو چې پای کې یو صحابي لګیدلی او دا خپل غلام داغه چې کومه غ د خکر لګولو سامانو هغه مات کړیو ځکه د بعضی روایتو نه پته لګي لکه د مسلم په روایت کې براشي کسب الحجام خبيث چې د د خکر لګون کې د د چې دا کومه مزدوري ده د د چې دا کومه ګټه ده نو دا خبيسه ده دا پلیته ده اصل کې یعنی د دینه داسې خلاف اولا غونتی خبر هغه معلومیږي پلیت نه مراد دی ځکه خلاف اولا ده دلته امام بخاری داغي جواز ذکر کوي او چې کوم روایتو کې رد راغلي دي نو مطلب دا دی چې ډیره بهتره پیشه نه ده ها البته جواز شته لکه څنګه چې دلته ذکر کړي حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن حميد عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال حجم ابو طيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم خکر اولګو ابو طيبه د الله د پیغمبر نو فامر له بصاع من تمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکړه داغه د پاره بصاع د یو اوګي من تمرین د قجورو چې دلا یو سوا قجوري ورکي سوا تقریبا صدرې درې نیم کیلو قجوري دا راځي ته ساڑھے تین کیلو چار کیلو دا سه راځي نو یو سوا قجوري د یغله مزدوري په تور باندې ورکړه په دې بل روایت کې به ابن عباس وای کچرته دا کار حرام وي ناجایز وي نبی علیہ السلام باغله مزدوري نه ورکولا وامر اهله او نبی علیہ السلام داغه مالکانو ته حکم کو زکه ابو طیبه غلام او حکم یو کو داغه مالکانو ته ان یخففو من خراجه چې اغي دی کمواله وکي اغي دی تخفیف وکي من خراجه داغه د خراج نه داغه د ټیکس نه یعنی روزانه چې تاسو په د باندې کم ټیکسی خې دی نو خیر دی که هغه لس دی نو یعنی د ده نه کم یې اخلی او بیا مالکانو د هغه له هغه خراج هغې ته کم که نو سفارش هم د هغه دپاره کړی دی حدثنا مسدد حدثنا خالد هو ابن عبد الله حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام خکر اولګو واعط الذي حجمه او مزدوری ورکړه غ کسلا چا چې لخر لګولیو ابن عباس وی ولو کان حراما کچرتا دا کار دا حرام وی دا مزدوری ورکول حرام وی نو لم يعطيه نبی له صلوات والسلام بچری اغلا نه وی ورکړي نو مطلب دا دی چې د دې روایتو نه د دې جواز ثابت شو هر چې هغه نورو روایتو کې چې دې ته خبيث ویلي دي نو مطلب دا چې په بعضی هغه شیانو کی چې داغي استعمال د سړو د پاره او د خزو د پاره د دوانو د پاره ناپسندي او د دې د پاره داغي استعمال هغه جایز نه دی خا د دې مسلې حقیقت څنګه دی یو خو بعضی هغه اشیا دي چې د هغې استعمال د سړو او د ښځو د دواړو دپاره هغه ناروا دي دا باب دوو مسلو ته شامل دی یا دا یا خو به هغه اشیا وي چې د هغې نه فایده اخیستې کیږي بعضی افراد ته فایده اخلي او بعضی افراد هغه ته فایده ان د بعضی افرادو لپاره فائدہ غستل هغه جایز دي او د بعضی افرادو لپاره دا غي نه فائدہ غستل هغه جایز نه دي بعضی اشیاء داسي دي لکه یو مثال دا غي دا لومبنه روایت تریخم دي اوس د ریخمو استعمال د سړو لپاره دا جایز نه دي او د زنانو د پاره دا جایز دي نو امام بخاری د دې جواز ذکر کوي چې د دې تجارت هغه جایز دی چې د کم سیز نه فائدہ د بازي کسانو د پاره جایز وي او د بازي کسانو د پاره جایز نه نو تجارت کول پهغې کې یعنې اخیستل خرڅول پهغې کې جواز لري لکه ریښم دي یو سړی د هغې کاروبار کولی شي دارنګې بل له توفه ورکولی شي یو مثال د هغې دا دی او دویم مثال د هغې دا دی چې د هغې استعمال سړو او ښځو دواړو نه ناروا وي دوانو د نارواوی نو بیا به داغي ناغه انتفاع اغستل اغي ته به کتل کیږي چې داغي نه انتفاع آیا مطلقاً تسړې نشي اغسته او کنا نو کدی یو سیس نه مطلقاً انتفاع او فائدہ غستل نیتی سړې کولې شي او نیتی خزه کولې شي نو په هغه صورت کې بداغي تجارت هم ناروا وي او کنا داغینه انتفاع په یو نه یو شکل کی اگر چې د د سړو د پاره او د خزو د پاره داغي هغه استعمال هغه ناروا دی خو لیکن که پسنه څه طریقه باندې دا غینه فائدہ غستل اغا جایزو نو تجارت په پای کې جایز ویل کده دی بل مثال دا سه دی چې ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام له یو بالغ جوړ ک او پاغه بالغ کی تصویرانو یو کپڑے واغستا او پای کی د مخ کې نه تصویران هغه جوړ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور تر دن نه نشه نو عائشه رضی الله تعالی عنها ته تاسو کې چې د الله پیغمبر ولی نبی علیہ السلام فرمایل چې دا بالغ داس شي دي نو ویې ویل، ای د الله رسوله! دا ما تاسو له اغستی دی چې تاسو پې کېنئ، تاسو پې ډډه ولګوئ. نو نبي علیه الصلوة والسلام وفرمایل چې د دې تصویرانو جوړونکي په ورځ د قیامت باندې دوی له به عذاب ورکړی کېږي او دوی له به تنبیه ورکړی کېږي. که اوس په دې ځای کې مسله دا ده امام بخاري دا وایي او په دې ځای کې محدثین د دې تشریح هم کوي چي د نورو روایاتو نه پته لګي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام لکه داسي کپڑا چې هغه بتوري پزمکه باندې هغه وغړول شي یا یو کپڑا د پای کې تصویران دی هغه په منځ باندې نیمه شي هغه تصویر بالکل کټ شي داسې دا یا داسې بالغ ته چې پای باندې تصویران دی هغه تصویران هغه پریکړې شوی دی هغه کړتی یا د خپو د لاندې یو شی راځي نو که داسې د ذلت په تور باندې هغه شی هغه استعمالیږي نو اگر که پای کې تصویران هغه جوړم دی داغه استعمال هغه بجایز وي ها یو دی د تصویر جوړول د تصویر جوړول منع په دی باندې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چې دا تنبیه ورکړی دا نو دا تنبیه په دې تور باندې ورکړی دا چې د تصویر جوړول او د تصویر سازی دا ناروا ده او دا ناجایز ده نو هغه ردی په پدی باندې کړی دی هر چې ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها لکه دا اغسته دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکه ام المؤمنین ته دا نه دی ویلی چې دا تا اغسته دی نو دا تا ناروا کار کړی دی بلکې داغه هغه اغستل د داغه د داغه بالغ هغه ته ناجایز هغه نه دی ویلي محدثین د دینه په دې طریقه باندې دا ثابتې نو باب التجارت فی ما یکره لبسه للرجال والنساء دا باب دې په بیان د تجارت کې یعنی د جواز د تجارت کې په هغه اشیاو کې یکره لبسه للرجال چې ناپسند دي داغه استعمالول للرجال والنساء د سړو د پاره او د خزو د پاره حدثنا آدم حدثنا شعبه حدثنا ابو بکر ابن حفص عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه قال ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى عمر رضي الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر ته اولیګ بحله حریر یو جوړه د ریخمو حلا هغه جوړی ته وی چې دا غینه یو سړی یعنی کمیس او پرتوک دوانه ته کولی شي یعنی پای کې دوه ټوټي وي او چې دوه ټوټي نه نو ای تبه حله نه وي بحله حرير یو جوړه د ریخمو او سی سیارا دام دغه یو شی دی جوړه د ریخمو او سیارا یا یو جوړه چې پای باندې کار د ریخمو هغه شوی دی یا د ریخمو هغه کرخي هغه پکې راخکلی شوی دی نو فراها علیه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې اولی نو ویلی دا دغه د ریخمو جوړه علیه په عمر باندې چې عمر اچولې ده فقال نبی علیہ السلام عمر ته وی چې انی لم ارسل بها الیک ما دا جوړه د ریخمو تا ته دې د پاره نه درلګل لتل بسه چې دا ته واغوندي ستاده چولو د پاره غو ما نه درلګلی انما یلبسها من لا خلاق له بشکا اچي بدا خاغه سوق د سړونه من مراد د دینه سړی دی بشکه اچي بدا هغه څوک د سړونو ځکه زنانو د پاره غو دی استعمال جایز دی اچي بدا جامه دا جوړه هغه څوک د سړونه لا خلاق له چې نشته دی داغه د پاره برخه په آخرت کې یعنی هغه سړی به استعمالي چې په آخرت کې برخه نشته د دینه به محرومي انما بعثت الیک ما دا جوړه تعالی درلېګلې وا لتستمتع بها د دې لپاره چې فائدہ واخلي په دې باندې څه مطلب استمتاع نه مراد یعنی طبيعها طبيعها چې ته دا خرڅه کی خرڅه کی نو زسا جب ته به پیسې راشي او یا چاله تحفه ورکې هدیه ورکې دا ته ورکول شي مخکې دا روایت دا تیر شوی وو چې د عمر رضی الله تعالی عنہ یو رضای رورو په مکه کې ایمان نو راوړي حضرت عمر د تالیف قلب د پاره اغله به تور تحفه اغه ور کړی و حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالک عن نافع عن القاسم ابن محمد عن عائشه ام المؤمنين رضی الله عنها خانها اخبرته دی ام المؤمنین عائشه خپل وراره ته ویلي قاسم ابن محمد تا چې انها اشترت نمرقه فيها تصاوير چې دی یو بالغګي یو بالغ هغه واغست فيها تصاوير چې پای کې تصویرونه فلما راها رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کله چې هغه بالغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولید نو قام علی الباب نو په دروازه ودرید فلم يدخله اور دن نشه نو فعرفت فی وجهه الکراهه ما د نبی علی السلام په مخ کې هغه د خفغان او د د ناپسندۍ هغه آثار لیدل فقلت ما او تو ویل چې د الله پیغمبره زه راګرځما د الله او د الله پیغمبر ته ما ذا اذنبت ما سو جرم کړي د سو ګناه می کړي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل ما بال هذه النمرقه دا بالغ څه کوي دلته قلت ما او ته ویل چې دا الله رسول اشتریتها لك ما دا بالغ اغسته د استاد پاره لتقعد عليها د د پاره چې تاسو په کینی وتوسدها او تاسو په ډډه ولګوي تاسو په ډډه هغه ولګوي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې ان اصحاب هذه الصور بشک د دې تصویرانو جوړون کی دا چې کم دا لعنت یا د د زجر او د وعید ویلې دی نو دا د دې جوړونکو د پاره بشک او دا مسله به ان شاء الله په کتاب اللباس کې تفصیلا راشي بشک د دې تصویرانو ملګري جوړونکي یوم القیامت په ورځ د قیامت یعذبونا دی لبا عذاب ورکول شي فیقال لهم ندی ته ویل شي احیو ما خلقتم چې ژوند واچوي سا واچوي پاغه سیس کی چې تاسو جوړ کړی دي ان ما صنعتم وقال او بی نبی علیہ السلام فرمایل ان البيت الذي فيه صور بشک هغه کور چې پای کې تصویران وي لا تدخله الملائکه ندن نکیږي هغه ته هغه فرښتې د رحمت مراد ته نه هغه فرښتې د رحمت دي د رحمت فرښتې هغه ته نه را دن نکیږي دینه مراد هغه حفظه نه دي کم چې هغه دا مراد ته نه دا نور حفظه نه دي او یا څنګه چې په سوره رات کې راځي هغه حفاظت کوونکي ملائک او یا دینه مراد هغه کرامن کاتبین ندي په بل حدیث کې راځي چې دا فرشتي دا چې کوم د انسان نه بالکل هیڅ وخت کې هغه نه جدا کیږي نو دا د انسان نه صرف په دوو اوقاتو کې جدا کیږي یو چې په قضای حاجت کې او دویم په وخت مباشرت کې او نور باقی مانده فرشتي ډېری دي یو دا غینه د رحمت فرشتي هم دي خو چې په کوم کور کې نن سبا خیر دا مصیبت دا عام شوه دی د دې وجه نه د خلکو کورونه هغه د رحمت د فرشتونه هغه خالی شوی دي خا په حدیث د مسلم کې راځي یو سړی راغی ابن عباس لا او توي چې ابن عباس انی رجل اصور هذه الصور زه تصویران جوړوم نو خای زما د پاره دا کول دا جایز دي ابن عباس ته وی ان كنت لابد فاعلا که خامخه تصویران جوړې نفسنع الشجر ندونو تصویرونه جوړوا وما لا نفس له او د هر اغسیز داغي تصویران جوړوا چې داغي کی روح نوي ما وما لا نفس له د دې وجه نه دا سندریانی د ونی بوټي د دې تصویران جوړول باز خلکو په دې کې لګ تشدد کړي دي نو هغه هر قسمه تصویر جوړول هغه ناروا دي نه هر قسمه تصویر جوړول هغه ناروا نه دي دارنګ په شرع معانی الاثار کې تحاوی هغه وی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور تر ادن نکیده نو عائشی هغه په دروازه باندې یو پرده را ځوړند کړی دا او په کې دغه سي تصویران دي نبی علیہ السلام ادری دا او وی ویلی چې کیف ادخل د سرنګ را دن نشم او ستا په کور کې دا, دا پرده دا فی تماثیل خیل و رجال او په دې کې د اسونو او د انسانانو هغه شکلونه تصویران هغه جوړ شوي دي نو نبی علیہ السلام به عائشه ته ویلي چې دا سه وکا فاما ان تقطع رؤوسها یا خدا سه وکا چې دا تصویر دا د دې دا سرونه دا کټ کا سرونه کټ کا نو واما ان تجعلها بساطا یعنی دا هغه جواز هغه صورت یې له پیش که چې یا خو د دې دا سرونه کټ کا ځکه د انسان نه چې سر کټ کی به به په د کې روح نه پاتې کیږي نو دا تصویر هم داسې دا تصویر په داسې انداز باندې هغه ته کټ کا چې ز سړې بیا استعمالول شي یا خود دې دا سر کټ کا و اما ان تجعلها بساطا او یا دا وګرځوا بچونه یعنی مطلب دا دی چه د خپو د لاندی راځی په طریقی د اعزاز بانی او په طریقی د احترام بانی دا نه استعمالیږی نو بیا یی جواز شته باب صاحب السلعه احق بالصوم صاحب السلعه بای ته وی خرڅون کی ته وی دکاندار ته وی په دې باب کې امام بخاری دا ذکر کوي چې نرخ په په دکاندار کې او په گاګ کې کوم سړی به نرخ متعین کوي نو امام بخاری وی چی نرخ به بای چې کوم خرڅون کې دی هغه به متعین کوي دانه چې ته رکشي والا ته وی چې رو رسو روپې بوالي ویره تی وایا نه نه تی وایا نو زبا وسوې مچله کته په په یو روپې باندې صدر تزین ته په دې باندې نه رضا کیږي د دې وجنه همیشه د په البته که دکاندار وی چې لکه تی په سو اخلی نو ټیک ده هغه به جایز ده دسه نه چې مثلا مشتری ریټ نشي ویلې خو حق چې دی نو دا د بای دی او د خرڅون کې دی کم کم چې دا غشي مالک دی باب صاحب السلعه دا غسیز مالک چې هغه بای دی هغه خرڅون کې دی احق بالصوم هغه ډیر لایق ته په نرخ باندې چې نرخ هغه متعین کی دا روایت مخکم تیر شوی وو حدثنا موسی بن اسماعیل حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام چې کله د مسجد نبوي زمکه غستا نو یا د زید بنو النجارو د انصارونه یا بن النجار اے بنو النجار ثامنونی بحائتکم او دا زی یو باغ دی ثامنونی بحائتکم قیمت وای ماتا بحائتکم د دې خپل باغ د دې خپل باغ ماته قیمت وای نو په دې کې ګورا نبی علیہ السلام چون کې هغه مالکان دي نو دی وجه ناغي ته وي چې تاسو ماته قیمت وای ځکه چونکه ستاسو ملکیت ته ستاسو شی دی او وفيه خرب ونخل او پدی باغ کی خرب یعنی لوړه جورم وا کندرمو بازی شړم پکې وا ونخل او پدی کې بازی قجوري هم وی به نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دازې واغست نو دغه نه بعد به هغه اوار کو پای کې به جمعات هغه جوړ ک د دې بل باب نه بیا غد د خرید او فروخت هغه مسائل هغه شروع کیږي تر دې زه پوری د دې یو سل وختم باب پوری داغه عمومي ابواب چې پدې کې د بیع او د تجارت د غستلو خرڅولو د هغې هغه جواز يې ذکر کړ او بعضې پېشې هغې ذکر کړې، بعضې اخلاقيات او آداب هغې ذکر کړل، په مال کښې بې برکتي د څه وجې نه راځي هغه اسباب يې ذکر کړ، د قرب قيامت نښه ذکر کړه چې خلق به د حلال او د حرامو تميز هغه ختم کړي او لکه عمومي. مسائل هغه ذکر کړل اوس په دې 240م باب نه امام بخاری هغه اغستلو خرڅولو چې کوم مسائل دي هغه ذکر کړي اول با د خيار د مسائل ذکر کې خيار اختیار دی ته وي چې بای او مشتری په خپل منځ کې معاملو کی او مشتری گاګ دغه ته وي دکاندار ته وي چې روره دا شی د نوړم خو بهر حال زه به دا شی که می خوخ نشو یا کور به زو خایم که خوخ می نشو نو دا به تزر واپس کوما نو یا مثلا بای بل گاک ته وای چې دا شی ته یو څه کدی کې خرابي رااله لکه عام طور باندې منګه چې ته ګارانټي وایو ګارنټي یا وارنټي نو روره که دا شی د خوښ نشي بالکل واپس یې راوړی شي په دومره موده کې او موده هغه پکې متعین کی نو په احادیثو کې دې ته خيارات وي یعنی دا غ اختیار دی چې گاکتا یا بایتا هغه ته حاصل وي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین